اسم په معنا د مسمى لکه زید قائم مسمى د زید سلورم مرکب د حروفنا لکه اسد ثلاثه احرف پنځم اسم تعبیر د مسمى شپږم په معنا د علم وم په معنا د وصف قرطبی دا نحاس دا نقل کی اسماء نه مراد د اجناس او د انواع دي شخصي نمونه نه دي لکه انسان زمکا اسمان څوره دریاب غر لغات جبی کاسا سمسی داغی فیدی طریقه د استعمال نو آیات کریمه کې ټول جزئیات نه اجناس او انواع الوسی وی چې حق دا دی چې علم د هغه سيزونو چې تقاضا کوي د منصب د خلافت خلافت کوم سيزونو هغه ورته وخېد وخودل فلا استدلال للنورانيين علم آدم الاسماء قرآن کریم کی ویش انبیاء علیهم السلام داغی نمونه ذکر دی آدم موسی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب عیسی هارون داوود نوح عمران زکریا یحیی ایوب یونس سلیمان یوسف الیاس الیسع هود شعیب صالح لوط ادریس ذوالکفل عزیر محمد احمد دی امت کې محمد مشهور بخاری احمد صلی الله علیهم اجمعین ذوالقرنین او لقمان کې اختلاف راجح دا ده چې دا اولیاء او انبیاء نو وذوالقرنین لم يعرف نبيا فحذر عن جدالي جګړه پکې تمکا وعلم اسماء كلها نمونه شي نو په دې کې پوره فائدہ نشته د استخلاف ابدي او عام سړی ورته کینی ځان به هم غر کړی سرلی هم گاڑی هم عدم الاسماء دغی فوائد کلها دو قسم دی یو لغوی بل عرفی استغراق حقیقی چې ورته ویل کیږي په لغت کې د کلنا یو شی بهر نه دی او دې ته استغراق حقیقی وي عرفي چې څه شی ته بهري تورات په باره کې راځي وتفصیلا لكل شیء نو چې دا لغوي شي نو قران ته به نعوذ بالله ته ضرورت شو تفصیلا لكل شیء ضروری اشیاء د دین کلها بریلیان وی چې دا کلی لغوی دی استغراق حقیقی دی جلالین په دې کې پیش کړي چې قصا او سو سو دا روایت ته قلبی او د مقاتل دی د ابن عباس رضی الله عنهما نه سر کې ما ویلیو دا الحمدو چې دا به زمونږ رستو پکاریږي اسما او فواید دا کونډای دا فایده پکې تا دا دا کوم سیس ته ضرورتو سوره اعراف تفصیلا لكل شيء د دین مخ کی سوره 154 نمبر آیات زینو کې 155 ثم آتینا موسی الكتاب تماما ورکول د نعمت علی الذی احسن فغچا چې نیک عمل دی وتفصیلا لكل شین فقره نږدې وګوره دو سو شپیتم کی فیدی دو نمونو ټولو بے پیش کړ دوی لره په ملائکو وړاندې کړو فرشتو ملائکو علمه کې دوه اعتراضات راځي استاد دې داغه دو شاګردان دی یو ته سوالو خوی جواب بلتو نخوی پرچا اغا یو نو دا خو څه کمال نه دی آدم علی السلام ته یو خودل او فرشتو ته نه علمی اعتراض کی تعلیم او تعلم تقاضا کوي د سبت علم بوضع الالفاظ چې په بل لغت کې به ورته خی نو د هغه لغت نه به بیا بل لغت وحلم مجرع تسلسل نو بیزاوی وی چې خلق فيه علما ضروريا بعلم الحواس علم فطري ادم عليه السلام کې وو لکه هدایت کې چې موږ ذکر کړی دی بچې پیدا شي هدایت فطری د مور د نفس خوراک شروع کی فطری طریقه باندې آدم علی السلام تباری تعالی خو نه کړی و وعلم آدم الاسماء كلها او دا فیدی استفادی ته محتاج نه ای فطرت ته فرشتو جدا د ملائکو جدا دویم فرشتو ته نه خودو او آدم علی السلام ته خودلی آدم علی السلام کې استعداد فرشتو کې نو کته استعداد به پیدا کړو آدم علی السلام د خلافت لپاره او فرشتي د خلافت لپاره نه وي کته فرشتي به د خلافت لپاره پیدا کړی وي تقدیر مسله دا روان دی بنز سٹاپ پشي بریک بواخلی سعدی وی بدر یا دور منافع بی شمارس وی خبرې د ډمو کوا د شرابو کوا راز د زمانی ملټوا د زمانی نه قلار شه اچا نه د سپړدلی او نه به اوس پړي په خپل عقل سره دی دوړی لره ثم عرضهم على الملائكة په نومونو د دې سيزونو سره ان کنتم صادقین صدق په دې مقام کې مقابل د کذب نه دی کذب نه دی کتا سورشتي مطلب دا چې رښتینی نه نو دروغجن شوی صدق په مقابله د ثواب کې ان کنتم صادقین کچری تاسو مصیبی حق ته رسیدون کې په خپل رائے کې ابن جریر بحری محیط چې صادقین دلته په معنا د علم سره شیخ ته شاپور په فرمایل په حواله د شیخ ته پنډای حضرت سے درس کی طریقه دا